د ورځې لومړۍ ورځ ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی، له کومې بلې لارې یې قیام امکان نه لري که څنګه؟ د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد څه سره تللی شي؟ د اونۍ پوښتنه، د هرې جمعې په ورځ د خلافت غږ نوي اېف اېم څخه. د اونۍ پوښتنه. فدايي بریدونه کوي، د هغوی په مرکزونو، د هغوی په هغه شرکي عبادتخانو باندې بریدونه کوي، نو د دې علت په څه کښې دی؟ له ملګرو نه به دغه پوښتنه کوو چې د دوی نظریات څه دي او دغه علتونه به مونږ ته په ګوته کوي چې ولې د اسلامي خلافت مجاهدین د شیعه ګانو په خلاف باندې جنګېږي. ورځو او د اسلامي دولت یو څو مجاهدین ملګري په دې اړه باندې غږو چې د دوی نظریات څه دي؟ او دوی څه جواب لري دغې پوښتنې ته چې ولې د اسلامي خلافت مجاهدین د شیعه ګانو په خلاف باندې جنګېږي؟ مولوي صاحب محترم به را ته د دغې پوښتنې ځواب د قرآن او سنت په رڼا کښې را کړي چې د اسلامي خلافت مجاهدین ولې د شیعه ګانو په خلاف باندې له سخت دریځ نه کار اخلي؟ ورځو او له ملګرو سره دغه پوښتنه شریکوو. قدرمنو اورېدونکو تاسو را سره پاتې شئ، د دغې پوښتنې ځواب له ملګرو نه واورئ. الله جل جلاله دې وکړي چې تاسو ته هم قناعت حاصل شي. بسم الله الرحمن الرحیم شیعهګان خو هغه خلک دي چې په اسلام کې غلیظترینه او اسلام ته ضرر ورکوونکي خلک همدغه شیعهګان دي ځکه په دې وجه باندې چې دوی ام المؤمنین هغې پسې پسخندې کوي او هغې پسې بجې خبرې کوي حتی چې صحابه کرام هغه زمونږ د دین مشران دي الله سبحانه وتعالی په دنیا کې د جنت ډېره ورکړې ده هغو ته کافر وايي او اسلام ته زیات ضرر ورکوونکي همدغه دي او ان شاء الله باذن الله چې دوی څومره د مونږ په مقابل کښې سخت شي ان شاء الله مونږ به هم د دوی په مقابل کښې ان شاء الله دې نه هم زیات سختېږو او چې مونږ ان شاء الله د دوی په خلاف باندې زیات مونږ خپل کارونه شروع کړي دي وجه دغه ده چې په اسلام کښې غلیظترینه خلک همدغه دي او ډېر کوشش کوي چې د خپل باطل دین ته او د خپلې باطلې عقیدې ته زیات کوشش وکړي او زیات اسلام ته ضرر ورسوي ان شاءالله مونږ به هېچا ته اجازه ور نه کړو انشاءالله مونږ د الله لښکر یاستو هېچا ته دا اجازه نه ورکوو به اسلام ته ضرر ورسوي یا د اسلام په خلاف باندې کوم کار وکړي نو انشاءالله په دې وجه باندې انشاءالله مونږ د دوی په مقابل کښې او زیات انشاءالله چې په هر ځای کښې انشاءالله مونږ به زیات تهاجمت عملیات به تاسې وګورئ چې انشاءالله زیات به د دوی په مقابل کښې ځکه چې په اسلام کښې دوی غلیظ ترینه دي او دوی بې ایمانه دي او دوی کافر دي زمونږ ملګري او انشاءالله مونږ هم انشاءالله خپل بارتي کمربندونه دې ته اچولي دي الحمدالله او د دې په انتظار یو انشاالله تاسې به دې نېستۍ وګورئ چې انشاالله د دوی په ماحولونو کښې او د دوی په مجالسو کښې به انشاالله همدغسې کلکې کلکې چاودنې ورته کوو او همدغسې به یې انشاالله زیات مرداروو انشاالله باذن الله دا په دې وجه باندې چې شرک اډې دوی جوړې کړي دي او د اسلام په خلاف باندې زیات ډېر کارونه کړي دي او همدوی مشرکان دي او د اسلام په خلاف باندې همدوی را پاتې دي ډېره مننه خوشحاله اوسې وروره ډېره السلام علیکم ورحمت الله وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ورور جانه تاسو راته ووایئ که نه چې د اسلامي خلافت مجاهدین ولې د روافضو او شیعه ګانو پر خلاف باندې د سخت دریځ نه کار اخلي؟ جزاک الله خیرا زی که سوال کردین مجاهدین خلافت اسلامی زمانی که شیعه ها را به قتل می رسانه و یا اونا را مردار می کنه به خاطر عقیده باطلشان است هر کسی که عقیده باطل اختیار کرد خامخا باید کشته شوه و قتل شوه الله امر کرده به صحابه کرام دعوت اشنام میتن و از صحابه را توهین می کنند تحقیر می کنند به این خاطر اینها باید قتل شوند بسیار این موضوع پیچیده است که ما فقط همون قدر خلاصهش را گفتیم جزاک الله خیر مننه خوشحاله اوسې ډېره مهرباني قدرمنه تاسو راته ووایئ چې ولې د اسلامي خلافت مجاهدین د شیعګانو په خلاف بریدونه کوي دا د اسلامي خلافت مجاهدین ځکه په دوی باندې داسې بریدونه کوي چې دوی د اسلام لپاره اشد ضرر دی نو دا هر چا ته واضحه ده چې څوک چې د چا په راغه کښې ودرېږي نو هغه به انشاالله قیامت کښې د هغوی سره راپاڅېږي نو دا امارتیان انشاالله د دوی په صف کښې به راپاڅېږي او په وار وار باندې ټولو مسلمانانو ته دا معلومه ده که څوک مسلمان یې او سترګې نه پټوي نو ټولو ته دا معلومه ده چې د اسلام سپکاوی کوي د قرآن کریم سپکاوی کوي زمونږ مور عایشې رض له دوی ډېر بد نظر کوي او ټول صحابه کرام مرتدین بولي نو انشاءالله د دوی سره زمونږ جنګ دی او دوی به په یو ځای کښې انشاءالله د مونږ نه خلاصېږي نه محترم وروره تاسو راته ووایئ چې د اسلامي خلافت مجاهدین په نړیواله سطحه باندې جهاد شروع کړی دی او په نړیواله سطحه د کفارو سره جنګېږي د دې تر څنګ په شیعګانو باندې هم له شدیدو بریدونو نه کار اخلي د دې علت تاسو په څه کښې ګورئ د کله نه چې اسلام چرچا وه او نبي صلی الله علیه وسلم موجود و بیا خلفای راشدین علیهم هم چې خلافت و د هغې نه پس دا حرکت سټارټ شوی عبدالله ابن سبا یهودي نو هغه دا شیګان دا حرکت او دا کوم دغه چې سټارټ دی تر دې اخر زمان پورې د هغو دا پېړۍ را رسېدل ده او نن وخت کښې زیات چین د اسلام مقابله ښه په ټېټه باندې شروع کړل لکه عراق او شام کښې چې ایران مجوسي حکومت ګوري پاکستان کښې هر ځای کښې شیګان دي او دوی د اسلام مقابله ښه په ټېټه باندې کوي مونږ ځکه نه دي چې دوی د شرک اډې کلاب کړي او دا مشران دي چې هغه د اسلام غټ دښمنان دي شیعه ګان دا د اسلام غټ دښمنان دي ما په خپله د شیعه ګانو یو ویډیو کتلی چې ابوبکر عمر عثمان او د دې نومونه یې لیکلي په سړک د پاسه او په هغې باندې لګېدی ګرځي دې ته یې شرعن هم پسې تهمت لګولی دی او دا د الله غټ دښمنان دي ځکه افغانستان ته عراق ته نور مختلف ممالکو ته چې امریکا راوستې ده د دې شیعه ګانو راوستې ده او دا شیعه ګان زموږ ځکه ټارګېټ دی چې دا شیعه ګان هم یو خو زه پاخه دوستان دي او بله غته دا ده چې دا مشرکان دي ځکه چې دې علي رضه ته د الهیت صفت ورکوي دې عشر رضه پسې تهمت لګوي دا قوم قرآن چې دی دا نیمګړی قرآن ګڼي خو دا یقیني کافر دي او انشاءالله د الله په اذن سره زموږ هر مجاهد دې خلکو ته چړې تېري دي انشاءالله چې هر ځای کې په هر کور کې په هر مجلس کې په هر جومات کې وي مګر به انشاءالله دا مردارو د الله په اذن سره ډېره مننه خوشحاله اوسئ کامیاب اوسئ کاري ګوزارونه کوي. نحمده و نصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله سبحانه و تعالی قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة عزتمندو اورېدونکو د دې جواب خو انشاءالله هر مسلمان په دې پوهېږي چې د شیعهګانو سره د خلافت اسلامي د دومره سختي نه ولې کار اخلي د هغې بنیادي وجې خو ډېرې دي یوه وجه خو یې دا دی چې کوم ایات ما تلاوت کړ په هغې کښې الله تعالی امر کړی دی چې تاسو د مشرکینو سره وجنګېږو نو شیعګان مشرکین دي د هغې په وجه باندې خلافت اسلامي د دوی سره جنګېږي او دوی مړ کوي دویمه خبره دا دی چې په دنیا کې او په نړۍ کې چې نن سبا د دوو نظامونو کوم جنګ روان دی چې هغه یو طرف ته اسلامي نظام دی او بل طرف ته سیکولریزم او جمهوري او کفري نظام دی په هغې کښې د ټولو نه غټ کردار د اسلام خلاف باندې شیعه ګان ادا کوي د هغې په وجه باندې خلافت ډېر د سختي نه د شیعه ګانو سره کار اخلي او ډېره سختي په هغو باندې کوي او غټ بنیادي وجه یې همدا چې کافر دي او د کفارو سره الله تعالی امر کړی دی چې تاسو وجنګېږو او د شیعه ګانو په کفر باندې خو انشاءالله نن سبا دور کښې ټوله دنیا پوهېږي واضح دی او چې هغو د صحابو باره کښې کومه نظریه او عقیده لري او د رسول الله صلی وسلم متعلق د هغې د امهات المؤمنین په باره کښې چې کومه نظریه او عقیده لري هغه ټولې د کفر دي نو د دې وجې نه شیعګانو خو یو د صحابو متعلق صرف د یو څو صحابو نه علاوه د ټولو صحابو متعلق عقیده د ارتداد و د فسق دی چې د صحابه نعوذ بالله کافر دي او صحابو سره بغض لري هغو سره عداوت ور دښمني لري او الله تعالی داسې خبرو ته چې د تراکیو دا صفت ورکړې ده، د دې بنیادي وجه دا دی چې په دې باندې کفار غوسه کړي. په دې ایات لاندې ابن کثیر رحمه الله دا رنګې تفسیر قرطبي ذکر کړی دی، امام مالک رحمه الله قول یې ذکر کړی دی چې دا ایات دلیل دی په کفر د روافظو، په کفر د شیعه ګانو باندې. وجه دا دی، هغې وجه هم دا ذکر کړې ده ځکه چې دوی د صحابو سره بغض لري. ځکه هغه ابن کثیر ذکر کوي چې دا ایان دلیل دی بتکفیر الروافد الذین یبغضون الصحابة دا ایان دلیل دی په تکفیر او په کفر د د روافظو باندې چې هغوی بغض لري عداوت لري د صحابو سره ولې لأنهم یغیظونهم ومن غاض الصحابة فهو کافر لهذه الآیة ځکه چې دو د صحابو سره بغض لري او چا چې د صحابو سره بغض ولرل هغه کافر دی دغه ایات د وجې نه نو دولت اسلامي او خلافت اسلامي چې د شیعګانو خلاف جنګ کوي او هغو په هر ځای کښې وژني، د هغې بنیادي وجه دا ده چې دا د صحابهوو دشمن دي او صحابه زموږ د اسلام لپاره زموږ د ایمان لپاره یو معیار دی ځکه الله تعالی فرمایي، فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا صحابهوو په شان د ایمان چا راوړه هغه په هدایت باندې دي نو هغه زموږ د ایمان لپاره د هغو ایمان معیار ګرځېدلی دی نو د دې د وجې نه شیعه ګان د صحابهوو سره بغض لري د هغې د وجې نه خلافت د دوئ خلاف د سختې نه کار اخلي ډېره مننه خوشحاله اوسې موفق اوسې. نو قدرمنو اورېدونکو زموږ د ملګرو خبرې مو واورېدې چې ولې موږ د روافضو او شیعه ګانو پر خلاف له سخت دریځ نه کار اخلو؟ ولې د نړۍ په هر کونج کې د یهودیانو، نصاراو او کفارو تر څنګ هغه کسان هم وژل کېږي چې ځانونو ته مسلمانان وایي؟ ناپوهه خلک یې هم دوکه کړي، بېهوده اشخاصو یې هم دین منلی او خپل ځانونه په دغه دین وژني. دغه دین چې د رافضیت دین دی، د شیعه ګانو دین دی، دا یو د شرک دین دی. د شرک داهداف تر ټولو لویه تیږه هغه د رافضیت ګټونه دي چي د شیعه ګانو دین ورباندي تاسیس شوی دی. له ملګرو مو واورېدل چي شیعه ګانو څومره نارواوي وکړي، هغه کارونه چي د اسلام مقدس دین ته ستر خطر دی. هغه کارونه د شیعه ګانو تر مخکښو کارونو شمېرل کېږي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم توهین، د صحابوو توهین، د صحابیاتو یعنې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبیانو بې حرمتي، علي کرم الله وجهه ته د اله درجه ورکول، قبرونو ته سجدې، د سني مسلمانانو تکفیرول، په هر چا باندې د کفر طعن لګول د شیعه ګانو د لومړیتوبونو څخه شمېرل کېږي. په شام، عراق، د نړۍ په کونج کونج او خصوصاً د خراسان ولایت په مختلفو سیمو کې رافضیان په زیات تعداد کې وجود لري، خو الحمد لله د الله جل جلاله په عظیم فضل یې اوس د نفوسو د تعداد کچه په دې وجه را ټیټه شوې چې اکثریت یې د اسلامي خلافت د مجاهدینو په فدایي، غلچکي او بمي انفجاراتو په عملیاتو کې وژل کېږي. نو د دغې پوښتنې چې ولې د دولت غازیان د شیعه ګانو پر خلاف له سخت دریځ نه کار اخلي، د دوی په خلاف قوي قوي انفجارات کوي، د دوی په خلاف باندې سخت سخت بریدونه کوي، نهایي ځواب د دې پوښتنې دا دی چې دوی مشرکان دي او دا د الله جل جلاله حکم دی چې وقاتلوا المشرکین کافة. خو زما شاعر د الله په لار کښې په جنګ مئين ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کښې ورک دی. ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو د سرونو لوپټې خويوي، خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسريو په سر د حيا لوپټې خوروي. ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د څېړۍ سیوري ته ناستو ملګرو تاسو ټولو ته ښه راغلاست او هرکلی وایم همداراز دلته ناست ملګري او هغه ملګري چې د څېړۍ سوري نننۍ مشاعرې ته تم دي ټولو ته بیا هم سلامونه وړاندې کوو قدرمنو اورېدونکو لله الحمد د خراسان ولایت په پراخه درو ورشوګانو نو سپینه واوره ورېدلې او د خلافت د تمکین په ساحه کې سپینو واورو او د سپینو لارو یادونې دي او د هغوی ستاینې دي او نننیو نننۍ مشاعرې ته ملګرو په همدغه طرحه یو څه برابر کړي دي مونږ نن د څېړۍ سوري نننۍ ناسته دغه طرحیه مشاعرې ته ځانګړې کړې ده او نن طرحه مو ده چې په سپین قرآن رڼا مو تکې سپینې سپینې لارې د سپین قرآن رڼا مو تکې سپینې سپینې لارې لنډوو د خپل منزل په لور واورینې سپینې لارې د سپین قرآن رڼا مو تکې سپینې سپینې لارې لنډوو د خپل هدف په لور واورینې سپینې لارې په همدې ځمکه ملګرو د ګلونو کر کړی دی او راځئ همدغه ملګري به دغه ګلونه په تاسو ټولو د واورې په دې څڼو کښې داسې ګل ګل ښکارېدې، نښتې وې په دې څڼو کښې او لارې لارې پرې وې، نو رښتیا هم چې چنار چنار ځوانۍ یې دې نیولي سپین ګلونه څه ښه ښکاري په څڼو کښې ورېښمینې سپینې لارې. چنار چنار ځوانۍ یې دې نیولي سپین ګلونه څه ښه ښکاري په څڼو کښې ورېښمینې سپینې لارې. پیغام د ازادۍ دی دې محکوم ویده ملت ته پیغام د ازادۍ دی دې محکوم ویده ملت ته نخود مې کړي په سرو وینو. رنګینې سپینې لارې په همدې بیتونو سرابولو استاد فردوس بهار د بهار صاحب خواږه کلام ته به تم شو بهار صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جان صاحب تاسو ته او ناستو ټولو مجاهدینو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو او هدف زمونږ هم لکه د واورو په څېر سپین دی. څنګه؟ هدف زمونږ هم لکه د واورو په څېر سپین دی. هدف زمونږ هم لکه د واورو په څېر سپین دی، ټاکلي مو دي ځکه ګړنګینې سپینې لارې. ډېر لوړ دی، ډېر خوندور دی. او اباد پرې خراسان دی، رحمتونه دې ورېږي. اباد پرې خراسان دی، رحمتونه دې ورېږي. د سپینو حورو مینه څه سپینه سپینه مینه ده د سپینو حورو مینه څه سپینې سپینې لارې دي د مینې سپینې لارې دا استاد فردوس بهار چې خپل خوندور کلام یې را واورېده او رښتیا هم په دغه طرحه ډېر ښه تللی او ډېر خواږه لفظونه او خواږه توري یې را ټول کړي او الله دې قلم همداسې تاند او همداسې چټک لري په هر صورت له تاسې نه مننه اوس هم نو نوبت رسېږي شرافت شفق ته چې هغوی خپل کلام را واوروي شفق صاحب تاسو مهرباني ډېره زیاته مننه ایزان صاحب زه هم په لومړي قدم کې ټولو مجاهدینو ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو السلام ورحمت الله ډېر زیات خوشحاله یم چې د ملګرو سره را ټول یو مجاهدینو ملګرو سره او ټولو اورېدونکو ته به دغه شعر وړاندې کړم په دې هیله یم چې خوښ یې شي په ځانګړي ډول مجاهدینو ته ډالۍ دی په سپين قرآن رڼا مو تکې سپينې سپينې لارې په سپين قرآن رڼا مو تکې سپينې سپينې لارې لنډو د خپل هدف په لور واورینې سپينې لارې بیرغ د خلافت مو په واورینه مورچه باندې بیرغ د خلافت مو په واورینه مورچه باندې نن څاري دا پشمینې بخملینې سپینې لارې او منهج د خلافت مو چې ځلانده لکه لمر دی منهج د خلافت مو چې ځلانده لکه لمر دی منهج د خلافت مو چې ځلانده لکه لمر دی نو ځکه مو په وړاندې دي حسینې سپینې لارې راوړي د سپین ځلانده غوړېدلي سپرلي زېري راوړي د سپین ځلانده غوړېدلي سپرلي زېري راوړي د سپین ځلانده غوړېدلي سپرلي زېري دا سختې او دا تاو راتاو کنګلینې سپینې لارې دې خوندور څنګه بیا یې ووایه راوړي د سپین ځلانده غوړېدلي سپرلي زېري دا سختې او دا تاو راتاو کنګلینې سپینې لارې سپین غر کې مو له سپینو سنګرونو ګېر چاپېره حسینې دي رنګینې ګلورینې سپینې لارې ډېر خوند څنګه بې وړو په زړه پورې سپین غر کې مو له سپینو سنګرونو ګېر چاپېره حسینې دي رنګینې ګلورینې سپینې لارې ډېر خوندور او میدان د قربانۍ کې عجیبه مسابقه ده میدان د قربانۍ کې عجیبه مسابقه ده میدان د قربانۍ کې عجیبه مسابقه ده رنګینې مو په وینو دي رنګینې سپینې لارې ډېر لوړ دی ډېر خوندور ځنګلونو او د غرونو ګړنګونو نه تېرېږو. ځنګلونو او د غرونو ګړنګونو نه تېرېږو. ځنګلونو او د غرونو ګړنګونو نه تېرېږو. په دښته او بیابان وهو شېرینې سپینې لارې. ډېر لړ دی نه. او پرتې مو دي په وړاندې ای ګلونو نازنینو. پرتې مو دي په وړاندې ای ګلونو نازنینو. ناستو ملګرو ټولو ته وایم ووایي. پرتې مو دي په وړاندې ای ګلونو نازنینو. د تکو سپینو واورو د باران په څېر کاروان مو ورځي په هر دښمن وهي رښتینې سپینې لارې ډېر لوړ دی بنګنې او غنګۍ ډرون او جیټان په کې شمکور دي او ځلېږي پړقینده دي مرمرینې سپینې لارې د سپینو سپینو هیلو سپین کاروان ته مو قالین شوې د سپینو سپینو هیلو سپین کاروان ته مو قالین شوې د سپینو سپینو هیلو سپین کاروان ته مو قالین شوې سنګینې ګړنګینې لونګینې سپینې لارې ډېر لړزې ورکوي د سپینو سپینو هیلو سپین کاروان ته مو قالین شوې سنګینې ګړنګینې لونګینې سپینې لارې درنی بیت یې دی وایي ملګرو مکمل د خلافت ولایتونه ملګرو مکمل د خلافت ولایتونه ملګرو مکمل د خلافت ولایتونه را ښایې مونږ ټولو ته د مینې سپینې لارې. واه ډېر لوړ دی ډېر لوړ دی ډېر خوندور دی. د سپینو سپینو هیلو سپین کاروان ته مو قالین شوې سنګینې ګړنګینې لوړې سپینې لارې ملګرو مکمل د خلافت ولایتونه را ښایې مونږ ټولو ته. د مینې سپینې لارې ډېر په زړه پورې بیتونه او شرافت شفق و چې تاسې ته یې خپل خوندور کلام در واورېده اوس نو هم نوبت رسېږي بخاري صاحب ته بخاري صاحب ستاسې په زړه پورې شعر اورو مهرباني د څېړۍ سیوري ته راغلو او ناستو ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو د اعظم صاحب طرحه وایي څه په سپین قرآن رڼا متکې سپینې سپینې لارې لنډو د خپل منزل په لور واورینې سپینې لارې اها او زلمي د خراسان یو پروا نه کړو انقلابه زلمي د خراسان یو پروا نه کړو انقلابه مننه یې چې زلمي د خراسان یو پروا نه کړو انقلابه در کړو به همېشه د بدن وینې سپینې لارې وه ډېر خوندور ده ډېر بده تقل مو د اقصا په طرف کړی نه ودرېږو څنګه تقل مو د اقصا په طرف کړی نه ودرېږو په واورو مو کړې جوړې ګل ورینې سپینې لارې ډېر خوندور دی څنګه خوندور وي بوټي د اغزو خوشي ګلونه خلافت ته وي بوټي د اغزو خوشي ګلونه خلافت ته مننه وي بوټي د اغزو خوشي ګلونه خلافت ته وي کندې کږلېچونه شي وریښمینې لارې سپینې لارې د پل د پاسه پل ږدو په دې پلونو باندې درومو. ډېر خوند د پل له پاسه پل ږدو په دې پلونو باندې درومو. مننه د پل د پاسه پل ږدو په دې پلونو باندې درومو که که هر څومره وي سختې ګړنګینې سپینې لارې مقصد زمونږ دا دی چې شت په ټول جهان شي مقصد زمونږ دا دی چې شریعت په ټول جهان شي وهو به مونږ په دي خاطر زرینې سپینې لارې بهترینې سپینې لارې ډېر لوړ رهبر زمونږ ښکلی ابوبکر بغدادي دی ښودلي دي مونږ ته بهترینې سپینې لارې ډېر خوندور ډېر په زړه پورې بخاري صاحب خوشحاله اوسئ زلمي د خراسان یو پروا نه کړو انقلابه در کړو به همېشه د بدن وینې سپینې لارې او تکل مو د اقصی په طرف کړی نه ودرېږو په واورو مو کړې جوړې ګلورینې سپینې لارې په زړه پورې اوونیزه مشاعره. د چا دعافیې د ازاد ژوند الهام په کې و، د چا تر کور د چا جاکټ لمبې را وړې وې. یو څو زلموخپل رب ته د دنیا له رنګین ژونده د سپین غره تر لمن پورې خېمې را وړې وې. هغه شهید زلمي د موټربم له سرو اورونو. هغه شهید زلمي د موټر بم له سرو ورونو هغه شهید زلمي د موټر بم له سرو ورونو دې ولس ته د پتمن د ژوند وږمې را وړې وې د اوښکو د سکروټو د باران او له اهونو د اوښکو د سکروټو د باران او له اهونو عاصم سورۍ لمن سوي جامې راوړې وې. په همدې خوږو بیتونو اقبال ته بلنه ورکوو چې په طرحه لیکل شوی خپل په زړه پورې شعر را واوروي. اقبال صاحب تاسو ته سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. مهرباني وکړئ ستاسې کلام واورو. وایي په سپین قرآن رڼا مو تکې سپینې سپینې لارې. څنګه په سپین قرآن رڼا مو تکې سپینې سپینې لارې. په سپین قرآن رڼا مو تکې سپینې سپینې لارې لنډو د خپل هدف په لور واورینې سپینې لارې. ډېر خوندور. د هجر سرو لمبو ته مو د سپين ټټر نيولی. څنګه د هجر سرو لمبو ته مو د سپين ټټر نيولی. د هجر سرو لمبو ته مو د سپين ټټر نيولی او رقيب سره په جنګ يو په شيرينې سپينې لارې. ډېر عالي دی. ډېر خوندور. او که سر مو شي قلم که مو وجود ټوټې ټوټې شي. که سر مو شي قلم که مو وجود ټوټې ټوټې شي. که سر مو شي قلم که مو وجود ټوټې ټوټې شي اوردرومو پرې تکل کړو. په رنګینې سپینې لارې او مشال په غرو ښکارېږي د سپین غر لمنې ځکه مشال په غرو ښکارېږي د سپین غر لمنې ځکه مشال په غرو ښکارېږي د سپین غر لمنې ځکه سرلوړی خراسان دی په زرینې سپینې لارې ډېر لوړ ظالم له مرۍ نیسو د مظلوم محافظین یو ظالم له مرۍ نیسو د مظلوم محافظین یو. ظالم له مرۍ نیسو د مظلوم محافظین یو نیزې له سینې باسو په خطرینې سپینې لارې او عسکر د خلافت یو د اسلام په ننګ ولاړ یو. عسکر د خلافت یو د اسلام په ننګ ولاړ یو. عسکر د خلافت یو د اسلام په ننګ ولاړ یو مونږ ژوند کوو. په داسي يو حسيني سپيني لاري. ډېر وړې خوندور دي. عسکر د خلافت يو. عسکر د خلافت يو. د اسلام په ننګ ولاړ يو. موږ ژوند کوو په داسي يو حسيني سپيني لاري. او د تور بيرغ په خوا کي د زمريانو زمزمې دي. د تور بيرغ په خوا کي د زمريانو زمزمې دي. او د تور بيرغ په خوا کي د زمريانو زمزمې دي. پرې مهر نبوت دی. پټولینې سپینې لارې او د غرو په شان وریځې مو فضا باندې ښکارېږي د غرو په شان وریځې مو فضا باندې ښکارېږي وږمه وږمه موسم کې په عطرینې سپینې لارې او چې هر طرف ته ګورم له ګلونو بورا ګرځي چې هر طرف ته ګورم له ګلونو بورا ګرځي چې هر طرف ته ګورم له ګلونو بورا ګرځي دی څومره خوشګوار مجاهد د خلافت یو کړل تور بیرغ اوچت مو په سرې وینې سپینې لارې او هر ځای کې سره ګلان رته ټوټې ټوټې پرته دي هر ځای کې سره ګلان رته ټوټې ټوټې پرته دي یو یو راټولوم په ګل ورینې سپینې لارې د غرو لباس را جوړ شو په دې سپینو سپینو واورو د غرو لباس را جوړ شو په دې سپینو سپینو واورو د غرو لباس را جوړ شو په دې سپینو سپینو واورو یتیم لباس کومه په غمګینې سپینې لارې ډېر خوندور عمر حیات صاحب خوشحاله اوسئ کور مو ودان ژوندي اوسئ نو اوس هم محسن صاحب ناوخته تشریف راوړو محسن صاحب تاسو ته سلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو خوندوره وه او الله دې محسن صاحب همداسې اورژبی لره خوشحاله اوسې او ملګري دې راویښ کړل را ژوندي دې کړل په اصطلاح اوس نو نوبت رسېږي عبدالله حسن ته د عبدالله حسن نه به عبدالله حسن ترهیه شعر په ترنم واورو حسن صاحب تاسو ته السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمتالله وبرکاتو ټولو ملګرو ته ډېر په زړه پورې ډېر خوندور ډېر څه په کښې زمونږ لار اقصا ته ډېره جوړه ده ملګرو زمونږ لار اقصا ته ډېره جوړه د ملګرو خو سر کښې لږې شته دی ګړنګین سپینې لارې او نښترو په څېړیو کښې ګلان شوي د واورو نښترو په څېړیو کښې ګلان شوي د واورو د لوړو غرو په سر شوې ګلابینې سپینې لارې ډېر خوندور بیتونه دا و عبدالله حسن چې تاسو ته خپل په زړه پورې کلام در واورېده په ترهیه بیت یې لیکلی شعر ډېر په زړه پورې در واورېده خو عبدالله قدرمن اورېدونکو تاسو عبدالله حسن ته غوږ وئ اوس نو قدرمن اورېدونکو زمونږ نننۍ د څېړۍ سوري ته او دغه رنګین بنډار ته درنو اورېدونکو دا اوس زمونږ د نن شپې نشرات هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي سبا مازدیګر څلور بجې چې د دری نشراتو او پنځه نیمې بجې ماښام د پښتو نشراتو لپاره ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یو پلۍ سختن تعالی مو سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته